کوم خلکو چې په خپل نفسونو باندې ظلم کولو دا غوي روحونه چې کله فرښتو قبض کړل نو تپوسې ترې وکړو چې دا تاسو په سهال کې اخته وای هغه جواب ورکړو چې مونږه پزمکه کې کمزوري او مجبور وو فرښتو ورته وویل ولی د الله زمکا فراخ نه و چې تاسو پکې هجرت کړې وې دا هغه خلک دي چې دوزخي ځای دی او هغه ډیر بد ځای دی د ورتلو د پاره